أي لفظها بهذه اللام عرف إذ قد توصلوا للام سكنت أي لام ال بألف تحركت أي حمزة فعكسوا ذا في الألف مع أن لا حرب له معنى معنى ألف فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا اوس وخت شي معنا سره فلفظها مفردتا نو تلفظ پدې ځان تقول فلفظها نو ویل تلفظ فلفظها معنا سره ویل حاد تشي د دې الف مفردتا ځان لا ممتنع دا خوړو کې دې نشي ممتنع سره و چې کې دې نشي بالکل دا خو مستحيل دي ممتنع دي ولم تكن في الابتداء تقع اے او نه الف په ابتدا کې واقع کې دي شي نه ځان ته الف ویل شي ځکه ساکن د ساکن باندې ابتدا کیږي چې یو کلمې باندې غوړندې څنګه به شروع کې نه کیږي نه ځان ته ویل شي نه ابتدا کې ویل شي استلزم السکون والفتح لما تليه زکه دی الف سره سکون لازم ده اذ تلزم زکه لازم رانی ولدی الف السکون سکون لر الف بقامقا ساکنی والفتح لما تليه او لازم ده د الف سره فتحه لما دا حرف تليه چې الف نه مخکې ده تليه يعني قبله نو فاحتاجت لحرف قدم چې الف ساکن او مخکې فتح غواړي نو مخکې ته حرف پکار ده کنه فاحتاجت نو محتاج شو دا الف لحرف د پاره دا حرف قدم چې د دینه مخکې نو موږ څه وکړ الف د ځان نه مخکې حرف ته محتاج دی چې چې الف باندې موږ له خوځو لکه اوس قالو کې الف ته الف ځکه موږ وو چې قاف مور سره وي که قاف نه ویل الف نه شو ویلې نو اوس الف محتاج دی چې ما نه مخکې یو حرف وایي کوم حرف به وایو تخدیرت اللام غوړه کړې شو لام موږ وی چې الف کله ادا کې مخې به لام ولګي وقالو لام الف څنګه دی بعضی قاعدو کې لیکلي لام الف په اول مخ کې الف با تا سا د کې لیکلي لام الف نو لام الف څه مطلب دی یعنی الف ته ځان ته نشي ویل لام به مخ کې لګي لا چې لا دی ولګولو نو اخر کې الف ته اول کې لام دی صحیح شو الکه هر حرف ته مخ کې لګول چې خدا لام مو دې ځکه ولګول چې دې کې او چل دی او هغه چل وو تاسو وګورئ ورکړې چې لام فقالو لام الف لفظها بهذه اللام عرف دا الف دا لفظ په دې لام پیجن دی شي چې لام نوینو الف نشي ویلې ولې نشي ویل ځکه الف ساکن دی او ساکن باندې ابتدا کیږي نه الګه پويږي کنه پويږي دا ولې موږ لام را وستو بل حرف مدالف نه مخ کرانه وستو اذ قد توسلوا للام سكنت ما تو ګورئ الف لام چې په قران کې راځي لام شمسي او قمري تاسو به وایي الحمد کی دا کم لام چې ده الحمد دا لام ساکن ده کنه ده دا حمزه تلرکا چې لیکل شي په طریقې د الف ده دا حمزه تلرکا ته بلام باندې څنګه شروع کې ویل شي چې نشي ویلې نو مونږ دې د پاره حمزه راوړه چې ترشی کلی د الف نو موږ وی الحمد نو دا لام او ویل شو په واسطه د حمزه چې دا غي شکل دچاو د الف د دې نه بغیر لام ویل کېده نشو نو اوس چې الف نشي ویل کېده نو موږ لام لوایو ظالمت نشوي ویل کېده نو الف در سره مدد کړو نو خیر د اوس الف نشي ویل کېده ته مخکې شه دغه کیسه د ذکر کړي ته وای اذ قد توصلوا للام سكنت زکه دای څه کړو دای وسیله جوړه کړې و للام د پاره د لام سکنه چې علام ساکنو ایلام اللام د ال لام تعریف یا ځای پس سره د الف تحرکت په الف سره چې متحرکو الف خو نو حمزه و خصورتن جو شکل د الف نو الحمد وګوره اے حمزتين دا حمزه و نفعکسو ذات الالف اے آلته د لام د پاره حمزه راوړي و چې الف وو په شکل د الف کې نو فعکسو ذات الدی الټو کو دا کار پس کې په الف کې د الف د ویلو د پاره مو سره اړو لام مراړو مع ان لا حرف له معنى الف سره د دې چې لام یو حرف د خپل معنا الف معروفه ده سره د دې نه چې د لا خپل معنا شته قران کې راځي یا اهل یثرب لا مقام لكم نو دا غزه کې لا څه شي دا نافیه ده ولا تعتدوا لا څه شي دا ناهیه ده نو د لا خپل معناګان شته خو دې دې کې موږ څه کوو د الف د پاره واسطه جوړو فمن يكن الالف قد سئل چانه چې د الف باره کې تپوسو چې لکه الف وایا لکه تانه څوک تپوسو کې چې لکه الف وایا بأن يبين لفظها چې تسرګان کا لفظ دې چانه چې تاسو د الف بار کې به ايو بین لفظ چې دې دا لفظ سرګن کا نو دې بسوي یقول لا فمن يكن عن الف قد سئل چانه چې د الف باسانه څوک ته پوښتنه کوي چې الف وای نو وردا به نه چې الف الف دا خو تاسو کو دا خو تاسو الف نوم واغشتو ادا خو دې نه کورست را روان دي ادا کې به څنګه لا نورم دې چې کته تاسو کو الف وای ته با نو باندې پس شه دې الف ته تو ورته تا تاسو پس شه دې تو ورته جا جن پس شه دې الف خو دا لام مولې خاص کو ځکه دی الف د لام سره مدد کړو نو لام د څه سره مدد کو د الف سره اکنه منې نو په ورځي وصلی الله تعالی